وخت کې شیطانان او جنات دا ټول پاس اسمانونو ته ختل شوي او د اسمانونو دروازې ولارې په دوه دواړو باندې بندي نه وي شیطانان به هم اسمانونو ته خطر او پیریان به هم اسمانونو ته خطر او بیا په اسمانونو کې دوه د ملائکو خبرو لغوب ایخیو کوم یو حادثه او واقعا وا یو کال یا شپږ میاشتې بعد یا یو میاشت بعد وکم واقعا پیښېدله د هغه تذکره به ملائکه خپل منځ کې کوله د دې شیطانانو او دې پیریانو به دا واورېده او چې دا خبره به واورېدله نو واپس پسمه کې لاله او پسمه کې کاهنان نجومیان دا موجودو نو دې شیطانانو او پیریانو با دا د راتلونکي زمانه واقع او حادثه به چې پیښېدله او د ملائکه نه به اورېدلې و دا غي کیسه حقیقت نو بیا به دي انسانانو کاهنانو نجوميانو د شیطان او د پیریانو وکړل دې کاهنانو به خبره صحیح یاد کړل او د هغه خبرې سره به یو څو نورې په دروغ باندې خبرې کړې کړې او بیا به خلکو ته ویل چې یو کال بعد شپږ میاشتې بعد دا به داسې چل کېږي څه به حقیقت او څه به دروغ اهسته اهسته بني اسرائیل کې د خبرې چې سحر او جادو دي دا خبرو رواج اومندل او اومندل ها ها اخیر دي شیطانانو او پیریانیانو د دې دروغ کیسو یو کتاب جوړ کړل کنه کوم دروغ کیسې وي سبا حقیقت پر اختیار او سبا غل کاهنان نجومیان ځان او سره تړلې نو بیا دې شیطانانو دې فریانو جنات د دې نه یو کتاب جوړ او دا بنی اسرائیل کې بس دا دروغ کسی کې دی او را کې دی او د سحر او د جادو ول اختشی به کېدل د کجنات او شیطانانو به سحر او جادو کول حضرت سلیمان علیه السلام په دې باندې خبر شو چې دې شیطانانو دې پیریانو په دروغ باندې کتابونه لیکلي دي او سحر او جادو کوي او دا مسلمانان او دا د تورات او د موسی علی السلام او زما امتیان دا چې کوم نه دا ازکی نو حضرت سليمان عليه السلام ټول هغه کتابونه چې د شیطانانو د پیرانو لیکلیو هغه را جمع کړ ټول جمع کړ څونه چې او د کوم تخت دا تخت لاندې دفن کړ او بس د مسمریزم او د سحر او د جادو د کهانت او د دې دروازه بند شو ختم حضرت سليمان عليه السلام چې کله وفات شو نو دې جنات بعض انسانان ورغلا کړل غلط کړل دروغ باندې خبرې ورته وکړل او دا ورته ویل چې حضرت سليمان عليه السلام داسې نبی خو نه وکړ د پیغمبر نو او د د د تخلا د کوم کتابونه د فنو مدفونو خو نه د دې د وجه نه د کوم د په انسانانو په پیریانو په ټولو مخلوقاتو باندې کوم د حکومت کول او دا اسمان کې چې هوا ولا مسخره هغه ولا تابع دا ټول د حضرت سليمان عليه السلام سحر در حقیقت دو عقیده دا وساتله چې حضرت سليمان عليه السلام نبی دی الله نه بلکې دا ساحر او د خپل سحر په وجه باندې دا انسانان او پیریان هغه تابع ګرځلو چونکی سليمان عليه السلام لوی ساحر نو د سحر اثر داو چې د هغه په وجه باندې هوا هم د ځان تابع ګرځولې او چرته به خو خور باندې تلو نو دا د يهودو دا د سحر او د جادو د جواز عقیده جوړه شو دا دوی ته په میراث باندې پاتې و دا سحر او جادو کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله په پیغمبري باندې او نبوت باندې مبعوث کړ پیغمبر یو ګرځول رسول الله شو نبی الله شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تعلیم ورک چې حضرت سليمان عليه السلام دا د الله برحق نبی وو او په دې کې هیڅ شک نشته که څوک حضرت سليمان عليه السلام نبی نه تسلیمي دا کافر ده څوک دا وی چې حضرت سليمان عليه السلام ساحر ده کوډګر دی جادوګر دی نو دا دا شخص په دې نسبت سره کافر شو بلکې روایت په احادیث کې راځي کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منور يهودو ته د حضرت سليمان عليه السلام په نبوت باندې خبره وکړه هغه ورته ویل وګوره محمد باندې څه شوی دی صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ابن داوود دا نبی وو او حالانکه ابن داوود علیه السلام علیه السلام پلار نوم نه داوود ابن داوود دا خو نبی نه بلکې ساحر وو او دا سحر يهودو بالکل جائز بللو د مدینه منوره يهودو هم دا سحر جائز بللو بلکې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې سحر هم کړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل جلاله ته سوال وکړ چې ای الله زه بیمار یم دا بیماری مان لرکه هغه تفسیری حدیث ده امراش ان شاء الله چې الله جل جلاله اخیر کې هغه دوا سورتونه د معوذتین را نازل کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره تفسیری د خپل ځای کې براشي بیا هغه آیتونه ور باندې ولغه اثر ختم شي نو دوی په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سحر کړو نو الله جل جلاله په دې ایتونو کې د يهودو په عقیده باندې رد کی چې حضرت سليمان عليه السلام دا ساحر نو او نو يهودو د حضرت سليمان عليه السلام د سحر متابعت کړي او نو انبیا چاته په سحر باندې حکم کوي بلکې دې يهودو متابعت کړو د شیاطینو د انسي شیاطینو یا د جنی شیاطین څه مشکل را خبر وتبعوا متابعت کړي او يهود ما د هغه سیز تطل الشیاطین چې لوستل به شیطانانو جن پیریانیانو علی ملک سليمان ای فی زمان ملک سليمان په زمانه د پاچاهی د حضرت سليمان علیه السلام کې الله واضحه سرګند خبره کوي وما کفر سليمان نو کافر سوی سليمان عليه السلام په حلال بللو د عمل د سحر وما کفر سليمان نو کافر شوی حضرت سليمان عليه السلام په حلال بللو د عمل د سحر بلکې هغه پیغمبر ده او انبیاء علیهم السلام دا له هر قسمه ګناه نه معصوم دي زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې او د نبوت نه بعد د صغیره ګناه نه هم معصوم دي او د کبیره ګناه نه هم الله معصوم کړی دي معصوم دا معنی د هغه په خمیر او په خټه کې دا ګړه چې هغه ګناه نه کوي هغه معصوم دي عصمت ورته حاصل ده سمجھ کړه خبر مخکې بیا لاړ شي وتبع متابعت کړو يهودو ما د هغه سیز انزل چې نازل کړی شو علی الملکین په دوه ملائکو باندې په واسطه د الهام او د تعلیم چیرته دا دوه ملائکی دی بابل په خار د بابل کې د ملائکو نمونه سو هاروت او ماروت دا خبره مو اوره پدې کې بعض خلک ډیر اسرائیلی روایت ذکر کوي چې دا دوه ملایکې بیا د سوس بیا هغه اوس هیڅ بیان ولې ته ضرورت نشته هغه به سند دی اصل کې دا بابل دا یو خار د پهراک د کوفی خواته دی او دی بابل کې حضرت ابراهيم عليه السلام هم الله پیدا کړو بیا د بابل نه هجرت کړي شام او فلسطین له په بابل خار کې د سحر او د جادو ډیره چرچا و ډیره چرچا و بلکې يهود با بعض ساحران هغه مقدس بدل او ډیر نیکان به بدل او ته ډیر ښه عقیده به لرله او هغه ودر حقیقت لولي ساحران نو په دې وخت کې نقصان دا وشو یو نقصان چې د ساحر د سحر او د پیغمبر د معجزې فرق ختم شو ځکه ساحر بم ناشنا نه آشنا کارونه د سحر په زور باندې کول او په پیغمبرانو باندې با د خپل نبوت تصدیق لپاره الله داغو په لاس باندې معجزې ښکاره کولې نو د سحر دوره چرچا د بابل په خار کې چې د سحر او د معجزې فرق نه کړي معجزه بر حق او سحر نه حق د ساحر او د پیغمبر په فرق نه کړي ساحر تبع هم خلق یو مقدس شخصیت ویل او نبی تبع هم مقدس شخصیت ویل د نبی د نبوت او د ساحر د سحر منځ کې التباس راغی پته نه لګیږي یو دوم تاوان دا شو لکه څنګه انبیا قابل تعظیم او قابل احترام د نبوت توجنه هم د کشان ته خلکو د ساحرانو د کوډګرو د جادوګرانو د کاهنانو احترام کول سمجھ کړه خبره کړه نو الله جل جلاله دو ملائک چې د یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت زمکه ترا واستول بابل خاص د دې مقصد د پاره چې خلکو ته د سحر اصول او فروع روخی چې سحر دا شانت پدې دي چیز باندې کیږي سحر نو خلک به دا اصول او فروع د سحر او پیژني نو خود به خود چې کوم د ساحر سحر د سحر د اصول برابر وي هغه ته به سحر وایي او د ساحر ته به ساحر وایي د پیغمبر معجزه چې هغه د قوانین د اصول د سحر خلاف وي هغه ته معجزه وای او چا په لاس باندې معجزه ښکارا شي هغه ته به هغه خلک پیغمبر وای د خلکو د عقیده تحفظ کوي د دې مقصد لپاره الله دا دو ملائکه را نازل کړل نو خامخا چې دوه سيزونو منځ کې فرق دی نو دې سيز اصول به هم بیانې کومه او د دې شیز اصول به هم بیانې نو دې ملائکه به خلکو ته د سحر اصول او فروع ذکر کول جزئیات په ذکر کول قواعد کلیه به ولا ذکر کول خدا به ورته ویل چې ګوره تا ته اصول او فروع د سحر ذکر کوم ګوره ګوره په دې عمل ونکي منګه چې د زمکه ترا کوشي تعلیم د سحر ورکو د تاسو د پر امتحان ده امتحان دار چې تاسو د حق او د باطل پہچان وکړئ د سحر او د موجی پہچان وکړئ د ساحر او د نبی پہچان وکړئ د نبی متابعت وکړئ او ساحر پلت هو هي د پیغمبر د معجزې تصدیق وکړئ او سحر پلت وګړي دا دروغ دي وګورو ګورې دې باندې عمل ونکړي د دې مثال د څه ده لکه زه تاسو ته وایم چې که څوک یو روپې باندې دو روپې آلې دا سود ده چې یو سیر ته یو روپې وي او بل سیر ته دو روپې وي نو په یو روپې باندې څوک دو روپې ولا ورکوي دا سحر دا ربا ده سود ده اوس که اوس که یو څوک دا شان ته چل کوي ته اوس د ربا چل زده کوم مخکې چل نه وسته خو چې څه هیڅ دک چیرې 2 روپۍ ولا ورکی او بل سره ته یو روپۍ وي نو دا خو سود ده اوس کدا سره سود کې په دې کې به زما څه جوړ ما خو دې د سود د ځان من کې سود حرام دی طریقې کار دا چې 2 روپۍ په یو روپۍ پته نو دې هاروت او ماروت اهم اصول او قواعد د سحر ورته شودل او ته له ګوره دې ته سحر وای کله دې اصول او قواعد برابر او دا سحر او کې خلاف معجزه ده ها سمجھ کړه خبره کړه نه ولا نو هغه ظالمانو بس د سحر اصول او قواعد طریقې کار ذکر يهودو او بیا به سحر کول سره کول سحر به کول خلاص سحر به داسې سحر کول چې د خاوند د بیبي منځ کې به تفرقه چول دا ډیر خطرناک سحر او ابلیس یو ځل خپل تخت لګولې تسنا حدیث غالبا بیان کړو او ټول د خپل پارټي ولا کارکونانی واستول تاسو په اصطلاح خبره ده سره کارکونانی واستول ها چې زی بس خلق خطا کړی د الله او د الله د رسول په مخالفت کې واقع نو هر یو شیطان او جی بچراتو بچي وي وی جی ماده شو کړ بل وی جی ماده شو کړ ډیر څه دی یو لاره وی ما نه خاوند د بیبي منطق خو اختلاف جوړ ویرا شما تر پسند کې نه تاسو یې کار کړي لکه چې خاوند او بیبي خراب شي دا غو بچانو منځ کې اختلاف پیدا شي او دې بچانو د جامعو سوسایټي جوړیږي وی ټول نظام درهم برهم شي د خاص دی به دا د داسې هر کولو چې د خاوند د دوی منځ کې تفرقه جوړ الله جل فرمای وتبعوا متابعت کړو دی يهودو ما د هغه سحر انزل چې نازل کړی شو په طریقې د الهام باندې علل ملکین په دو ملائکو باندې په بابل د بابل په خار کې هاروت او ماروت د دو ملائکو نوم هاروت او ماروت وما يعلمان من احد وما يعلمان تعلیم بنا ورکولو دې دو ملائکو من احد هچاله حتا تر هغه وخت پورې یقولا چې د دوه ملائکو بن مخکنه مخک ورته ویل سمج خبردار انما نحن فتنه بشک مونږ فتنه یو امتحان فتنه سره مونږ د الله طرف نه امتحان یو چې تاسو کله سحر کو پیژنې بیا سحر کوي کله کوي فلا تکفر سبا ورته فلا تکفر تم کافر کیږي پس باندې په تعلیم د سحر باندې چې حلال بولی سی بولی فلا تکفر مکافر کېږي ها په تعلیم د سحر باندې فیتعلمون ازکولو بدی یهودو منهم علی دی دو ملائکنا ما هغه تعویذونه یا هغه مجربات یفرقون چې د يهودو به جدای را وستله به په دغه سحر باندې پرې تعویز باندې بین المرء و زوجه بینل مری وزوجی پمند خاون او د بیبي کی د خاون د بیبي منځ کې تفرقه چول وما الله وی کار سو دا يهود سحر وکي خو چې په سیر کې الله اثر نه چي سیر اثر لګي دی وخت دا ډېر لوی خبره ده چې ګوري هرګي په ماته شي کې خیر کې درنده ما باندې شي چې بیا چې د یو دروغجن هغه عامل ته ورسې دروغ چې وایي هغه ته ورسې هغه مولا او ډېر خراب کړي او په وایي تبای کې سر په چوپ ته هړولې چې پیسې وباسي چې کوم ورته وظیفه ته د تخیم کلم چې تاسو باندې د پویږي موږ باندې څه اثر ده اخیری دو صورتونه نه دي دا د هل منځنه بعد ګره مرتبه وای که چا سحر او جادو د باندې کړی داغه اثر به الله ختم کړي الله جل جلاله د سحر د ختمول لپاره باقاعده دا دعا ایتونه نازل کړی دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سحر ورمنې تړلی ده دوره مجرب دي چې څه به کې په حدیث باندې ثابت دي انکار ولا ممکن نه ده بس دا وظیفه چې چا باندې سحر اثر وي کور کې ملګری وي څوک هم چې وي بس دا اخیری دو صورتون لري موضتين قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دا د هل منځنه بعد 11 مرتبه یو فزان دي چوکي که سحر څوک اراده لري هغه به اثر نه کوي که کړي هغه به اثر شي ان شاء الله دا ډیره مجربه وظیفه ده ډیر موږ ډیره تجربه کړې ما عامل ورځه دروغ سن دروغ وای په دروغ لګي ما سره پیریان دي هغه د غیب خبري راړي پیریان یو کال حضرت سلیمان علیه السلام د خرلو په شان یې وچلول هغه وفات همسایه نیولې و چې دوی به داسې وروکت چې دا خو ژوندي او بیا به یې دا لوی ډبرې پتر نه لاندې وتلو درو بیا به بیت المقدس کې کېښودل اخر وینه نه وینه هغه راله حضرت سلیمان علیه السلام همسایه ووهله کله هغه یو وهله او زه را پرې وتل او دوی ته پته ولګېدل چې موږ یو کال کمو بیش لګیاو دا خو یو کال دا خو خبره کله وفات شوی دی لکه موږ ته د غیب دی خپل وای کوم ته د غیب وفات وای موږ دوره مشقت کی پیریان غریبانان څه خبر دي همون خلک د پیریان د یریګیم دي خو چې د الله اراده نه دنیا خلک شي نو درمانو کې هیڅ اثر نه کوي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه د روم یو قلا معاشره کړو عیسایان ولراله يهود چې موږ تاسو رسول حکو دا هو یو مشر راغی هغه سره یو داسې بوتل حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا څه ودا می بوتل راړلې دا او دې بوتل کې زهر قاتل دي سم قاتل زهر قاتل دي پکې دې سره پازر راغلی وې دې لپاره ما تا سره د صلح خبرې کولې کما تا خبرې کامیاب شوې وې دا خو خبره او کته ما سره خبره نه وې منلې نو ما اراده دا کړې چې زه واپس خپل قوم ته نه زما به تامخ کې دا شراب دا څورته زهر دا به مسکل او بس ځان یې مړ کول اچھا دا دوره تیز حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته یو دا دوره تیز چې ته مال راک حضرت خالد کلا کوي څه کوي دا کم کنه ورس کې دا چې کله تاسو باندې ورسیږي د اثر په ټول بدن لري مړ بلی حضرت خالد ابن ولید ورته فرمایي رضی الله تعالی عنہ وما د موږ پیغمبر زمونږ خله ها موږ ته یو د شي اصله او طاقت راکړي چې هغه په دې باندې وایم دا به هیڅ اثر نه کوي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سر کولاو او بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ټول وسکل روح رمت ضرب اثر هم نه سم مشکلات خبره کنه ده نو علاوه وما هم بضارين نو دا يهود ضرر ورکون کې به په دغه سحر باندې من احد هیڅ چاله الا باذن الله مگر په حکم دی الله باندې ويتعلمون يذكولوا دا يهود ما هغه سیز يضرهم چې ټول ضرر ورکولو په دنیا کې هم ضرر او په آخرت کې هم په آخرت ایا وما يضرهم في الدين ولا ينفعهم دی از د کول حافظ لا ينفعهم چې دوله فائدہ نه په آخرت کې ور کوله نه په دنیا کې الله وی ولقد علموا زماري قسم یقینا علموا پویو دا يهود پیسندل معلوم ولا لمن چې خامخ هغه څوک اشترا چې هغه واخلي هو دغه سحر ما له فی الاخرت من خلاق ما له نشته دلته فی الاخرت پس اخرت کې من خلاق یو حصہ د خیر هیڅ نصیب او حصہ د خیر هیڅ د کافر شو کړه حلال وګړه الله وی ولا بئس ما خامخ هرگز ډیر بد ده ما هغه څه شرو چې دو خرڅ کړي شرو چې اخیسته هغه باع به چې خرڅ کړي له به په دغه سیس باندې انفسهم ځانونه ور باندې خرڅ کړي دي دا ډیر بد ده لو کان يعلمون که چېرته دوی پوهېدلې بعاقبه الطبيعه للعلم السحر که دوی پوهېدلې په انجام د بد سحر باندې چېرته به هم سحر اخیستل نو هغه باندې به عمل نو کړ او په انسانانو به سحر کوډو جادو نه کول الله وای ولو انهم امنو کچې دا يهود ایمان راوړی وای به محمد صلی الله علیه وسلم وتقو او ځانونه بچ کړی وای د متابعت شرک او د سحر نه الله وای لا مصوبه خامخ ثواب من عند الله الله طرفنا خیر د ډیر بهترو لو کانوا يعلمون که چېرته دوی پوهېدلې په فضیلت تورات او په فضیلت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تعلم السحر وخاف من الله ولم يرتكب المناهي لعلنا يريدون بما چېرته ګناه کړی نه وصلی الله تعالی